دا قران کریم عظیم شان کتاب دی ترغیب دی د الله تعالی کتاب ته د دې کې یو سوال لازم او داغي جواب نحویان ذکر کوي په نحو کې وای ذالک اسم اشاره د بعید د فار راځي نو قران کریم کم دی چې بعید دی چې ذالک له په ذکر شوی دی هاذا د قریب د فار راځي نو علما کرام لیکلي دي اسم اشاره د بعید د فار ذکر شوی د پدې کې اشاره ده تنبیها بعظمته و علو درجه الكتاب بعد وای دو قسمه ده یو ده بعد حسی او بل ده بعد رتبی نو پدې کې اشاره ده بعد رتبی ته کې اشاره ده عظمت شان ته کې اشاره ده ذالک هغه عظیم شان کتاب چې ډیر اوچت شان والا کتاب دی وای قد یکون للقرب کله کله ذالک دا قریب د پاره هم راځي دا څه قاعده کلیه نه ده نو معنا دا شوله سورۃ البقره وګورئ درې او یا نمبر آیات کې وراشي کذالک یحیی الله کذالک یحیی الله الموت و یریکم آیاتی نو ال د کراغل له ذالک له فراغل له یحیی الله یحیی الله الموت مړ خو نږدې ده نو څنګه ذالک ذکر شوی نو لکه سرنګ چې ذالکا د قریب د بعید د پار راځي نو دغه سې کله د قریب د پار هم راځي ابن کثیر رحمت الله علیه وی او په هغه باندې د قران کریم ډیر آیاتونه دلالت کوي ملنډه دا شول چې دا څه قاعده کلیه نه ده نحویانو چې ذکر کړی دا نو په تور د قاعده کلیه سره نه ذکر کړی او که چا ذکر کړی دي نو خطا شوی دریم جواب علماء دا ذکر کړی دی چې ودی کې اشاره د سورتونو ته چې نازل شوی دی مخکې له سورۃ البقره نه لکه تاسو ته مویل سورۃ البقره په نزول کې واتیا نمبر آیات دی نو ذالکا هغه سورتونه چې مخکې نازل شوی دی د دې د دې سورت نه نو الکتاب هغه د الله تعالی کتاب دی هغه د قران کریم حصہ ده بعض علما کرام لیکلي دي په دې کې اشاره ده په کتب سابقو کې چې د قران کریم ذکرو نو ذالک هغه کتاب چې په تورات او په انجیل کې راغی ذکرون الکتاب لارې بپی هغه ګوره دا کتاب دی خو هیڅ شک پکې نشته دی هغه ته پکې اشاره یا لوح محفوظ ته پکې اشاره ده تفسیر بحر المحیط خو وضاحت ذکر کړی دی او یو ډیره بهترینه معنی بلم ذکر کړی ده وای ذالک کې اشاره ده هغه صراط مستقیم ته یو سورۃ البقره کې بیان شوی نو مانو دا شوله ذالکا یې مسلمان چې تا سورۃ الفاتحه کې د صراط مستقیم سوال کړو نو الکتاب هغه دا کتاب دی خو دغه یو ټکی وز کول غواړي خصوصا طلبای کرام چې د نحو او د صرف قاعده به د قرآن سره برابر و قرآن به د نحو او د صرفو د قیدو سره نه برابر و نو بس دغه شوله چې ذالکه د قریب بعید دواړو دپاره راځي دا قیده کلیه نه ده او یا دغه نور چې کم وضاحت وشو نو دغه کې مطلوب دی ذالک الکتاب لا ریب فی دغه پوره کتاب دی کامل کتاب دی لا ریب فی نشتره شک پدای کی الکتاب د قران کریم ډیر نمونه قران کې ذکر شوی دي تاسو ما ویلو چې 50 یا 55 نمونه امام سیوطی رحمت الله علیه په اتقان کې ذکر کړی دي او 15 15 او یا نمونه د قران کریم قران کې بیان شوی دي مخکې په باب د اصول کې ویل شي نو د قران کریم په نومونو کې یو نوم کتاب دی قران ته کتاب ولې ویل کېږي ځکه دا مکتوب دی لیکل شوی کتاب بمان المکتوب لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې لیکل شوی او مکتوب دی په صحیفو د ملائکو کې او مکتوب ورستو نزول نه په پانو کې په هډوکو باندې پوستکو باندې په ونو په سرمن باندې لیکل شوی مکتوب دی ده دغه سي جمع کړل شوی او په سینا د نبی صلی الله علیه وسلم کې په سینو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې په سینو د علما کرامو حافظانو قاریانو کې ذالک الكتاب دا غره لیکل شوی کتاب دی محفوظ شوی کتاب دی راجم کړل شوی کتاب دی لا ریب پی نشتره هیڅ شک پدې کې د قران کریم درې صفات ذکر کېدل یو الکتاب اشاره ده کې کمال ته دویم لارای به پیه دا صفت سلبی ده پدې کې هیڅ قسم شک نشته ده علماء کرام لیکلي دي لارای به پیه دا علت ده ما قبل لپاره ذالک الکتاب او دا کامل کتاب ده کامل کتاب ولې دی ځکه لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی کامل ذکر دی په کمال باندې دلیل دا دی چې شک پکې نشته دی ځکه کامل کتاب دی دی وایي نو ترجمه موږ وکړله ذالک الکتاب دا کامل پوره کتاب دی کامل او پوره ولې دی ځکه لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی دویم علما کرام لیکلي دي دا لا ریب فیه دا جمله نتیجه ده د مخکې معنی دا شوله چې هر کله دا قران کریم کامل کتاب دی نو معلومه شول چې په دې کې هیڅ قسم شک نشته دی نو دا نتیجه شوله د مخکې د دې کې یو سوال راځي او داغي جواب سوال دا راځي الله تبارک تعالی فرمایي په دې کتاب کې شک نشته دی نو مرتابین خو موجود دي نو نو مرتابین موجودیدل دلیل دی چې ریب پکې موجود دی تاسو په کوم په خبره باندې لکه مثلا یو سړی وای زوارب زواربون لپس ذکر کی نو زوارب لفظ دلالت کوي په ضرب موجودېدل باندې وهون کې سړی نو پلانې سړی وهون کې دی نو چې وهون کې دی نو وهل موجود دي کنه نو هر کله چې مرتابین موجود دي په قران کریم کې ډیر خلک شک کوي نو دلیل شو چې قران کې شک موجود دی نو څنګه ویل کېږي چې لا ریب فيه شک پکې نشته مرتابین خو شته دی مفسرینو لیکلی دی یو جواب علما کرامو ذکر کړی دی دې ځای کې دا نفي په معنا د لا ینبغي سره دی قرآن کریم کې وراشي سوره یوسف کې ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء یو سوره یوسف په درشم نمبر آیات کې نو الته کې ما کان نفی فمانا د لا انبغي سره ما کان لنا ان نشرک بالله من شین ندی مناسب زمونږ د پاره چې مونږ شرک وکړو د الله تعالی سره نو دې دې کې اوس معنا دا شوله لا ریب فیه مناسب نه لري چې قران کریم کې شک وکړل شي مناسب کتاب نه لري د شک دا د شک مناسب کتاب نه لري دویم جواب علما کرام ذکر کړی دی دې دې کې دا نفي په معنا د نهي سره ده نو معنا دا شوله لا ترتاب فيه پر قران کریم کې شک مکوي شک پکې مکوي او نفی په معنا د نهي سره قران کریم کې راغلی ده سورة البقره یو سل و نوي نمبر آیات کې وراشي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفس نفی دا په معنا د نهي سره رفس مکوي فسوق مکوي جدال مکوي په حج کې نو دې دې کې نفي په معنا د نهي سره لا ترتاب پیه قران کریم کې شک مکوئ ابن جوزی رحمت الله علیه یو ډیره بهترینه معنا ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر کې هغه ریب دې دې کې راغلی په معنا ده تهمت سره راغلی دی نو دې دې کې بیا معنا ده شوله لیس القرآن بمحل تهمت اے خلکو تاسو چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې تهمت لګوي چې د قرآن کریم د ځان نه جوړ کړی دی نو قرآن کریم محل د تهمت نه دی دا د تهمت کتاب نه دی دا مه تهمتي کوئ پنځم جواب علما کرامو کړی دی لا ریب فیه للمتقین د متقیانو لپاره پرې کې څه شک شوبه نشته دی ها باطل پرس به کې شکونه کوي خو متقیان پرې کې شک نه کوي نورم ډیر جوابونه علما کرامو ذکر کړی ذالک الكتاب دا عظم شان کامل کتاب دی لاری به پی مناسب دنه چې شک وکړل شي بده کې یا لاری به پی شک مکوي په قران کریم کې یا لاری به پی ایمان لري چې دا محل د تهمت نه یا شک پکې نشته لري د متقیانو د پاره متقیان پرې کې شک نه کوي هدل للمتقین هدایت د لپاره د متقیانو هدایت د لپاره د متقیانو د پرهیزګارانو د لپاره هدایت دی دا دریم صفت دی د قران کریم د پاره او علما کرام لیکلي دي دا صفت ثبوتی او ثبت او صفت سلبی دوانه دي معنی دا شوله چې هدایت دی لپاره د خلکو هدایت معنی حق ته رسول صحیح مقصد ته رسول او د ګمراهۍ نه بچ کول هدل للمتقین کې دغه دوه معنی دي دا به سره زده کوي قرآن کریم هدایت دی نو دا صفت سلبی او صفت ثبوتی دواړه دی معنی دا شوله چې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی چې متقیان پرهیزګاران خپل مقصد ته رسي او د ګمراهۍ او د نقصان نه بچ کوي نو ثبوتی حق ته رسون کړي سلبي د ګمراهۍ نه بچ کون کړي هدل للمتقین دا عبارت او علماء کرام لیکلي لکه سرنګ چې لارې به پی یا علت تر فرض ما قبل او یا نتیجه وا دا هم علت دی لپاره د ما قبل یا نتیجه ده نو که علت شي نو معنا دا شوله لا ریب پی قران کریم کې ریب او شک نشته لري ولی پکې نشته لري ځکه په هغه باندې دلیل دار چې هدل للمتقین هدایت در لپاره د متقیانو او کم شي کې چې شک نو هغه هدایت نشي کېدل خو قران کریم هدایت در لپاره د متقیانو دلیل لې په دې باندې چې قران کریم کې شک شوبه نشته یا نتیجه د ما قبل هر کله چې قران کریم کې شک نشته ده نو دا نتیجه راوتل او ثمره مونږ له دار کړل چې هدل للمتقین هدایت در لپاره د متقینانو نو یا علت شو د پاره د ما قبول او یا نتیجه د ما قبول دې دې کې او سوال لازم او داغي جواب سوال دار چې متقی هغه چاته وای من حصله الهدایه من حصل له الهدایه متقی هو یغه ته پای کې هدایت موجودی نو دلته کې مارا شوره چې هدایت دی د هدایت مندونکو لپاره نو دې ته وای منطقيانو په اصطلاح کې تحصیل د حاصل دی تحصیل د حاصل خو پالتو کار دی وای عبس کار دی علماء کرام ډیر جوابونه ذکر کړی دي یو قول لهم پسرینو دار ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تفسیر تبری کې ذکر کړی دی وای دې ده کې دا هدن په معنا د نور سره دی او د متقیان نه مراد موحدین تی مراد دی ای نور للموحدین قران کریم نور دی رڼا در پر د موحدینو رڼا ده په دې سره انسان ترنا حاصلېږي قبر کې رڼا ده قیامت کې رڼا ده پولیس رات باندې رڼا ده نو دنیا کې هم رڼا ده د مؤمن مسلمان دپاره په دې باندې دلیل نیسي د دین عقیده زده کوي دویم قول له علما کرامو دا دی چې په دې ځای کې دواړه مراد دي متقیان او غیر متقیان دواړه مراد دي خو دې ته وایي ذکر د اشرف او قیاس د غیر اشرف پکی نو اصل معنا پرې کې دا ده هدل للمتقین ولغیرهم هدایت دې لپاره د متقیانو د نور خلکو لپاره هم هدایت دی خو متقیان ځکه خاص شوي دي چې متقیانو دې نه پیدا اخیستې ده پرهیزګاران خلک د دې نه پیدا اخلي یو بل بهترینه معنا زمونږ استادانو ذکر کړې ده نو ردی په خوالی کی او په دغه مضبوطوالی کې دا محتاج دی د الله تعالی کتاب ته هدى للمتقین د هدایت نو مراد تثبت دی مضبوطوالی تی مراد دی نو مؤمن مسلمان او موحد انسان متقی او پرهیزګار انسان د خپل ایمان په مضبوطوالي کې محتاج دی قرآن کریم ته تفصیلات د ایمان خو قرآن نزدکی دیو جنه هدل للمتقین ذکر شوی المتقین مراتب د تقوا علما کرام درې مراتب بیان کړی دي اول ادنا مرتبه ده تقوا د پرهیزګاری دار چې انسان د شرک نه ځان بچ کی دویم مرتبه اوستا درمیانه مرتبه درمیانه مرتبه د تقوا د پرېزګارۍ دا د امتصال الاوامر و اجتبا و اجتناب النواهی د الله تعالی په اوامر باندې په احکام باندې عمل کول او د نواهی او نزان بچ کول دا درمیانه درجه ده دا تقوا د پرېزګارۍ دریم اعلی مرتبه د تقوا د پرېزګارۍ اجتناب عن المشتبهات د مشتبهات نه ځان بچ کول دا اعلی مرتبه ده د تقوا د پرهیزګارۍ دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس وای مؤمن مسلمان حقیقت د تقوا ته نشي رسیدلی تر دې پورې چې د د په یو شي کې شک دی په دې کې ګناه به یې که نه وي بس وایي نه کې وایي کېدای شي ګناه یې پکې ای ګناه پکې نشته دی خو کوي پکې نو بس دغه کار ونه کړي ابن ماجه کې دغه روایت دی امام ترمیزی رحمت الله علیه هم دغه ذکر کړی دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال ښکاره دي حرام ښکاره دي او د دې په منځ کې ډېر متشابهات دي ډېر مشتبهات دي نو چا چې له مشتبهاتو نه ځان بچ کا فقد استبرا لدینه و عرضی نو د خپل دین بچ کا د خپل دین بچ کا عزت او ابرو خپل بچ کړله تقوا او پرهیزګاری څه ته وایي علی رضی الله تعالی عنه وی تقوا او پرهیزګاری دی ته وی امام دغه ذکر کړی دی علما کرام وی ترک الاصرار علی المعاصی وترک الاغترار بالطاعه ترک الاصرار بالمعاصی په ګناهونو باندې همیشواله نه کول و ترک الاغترار بطاعت او کله الله تعالی تابعداري کینو پاغه باندې چرته دوکنه شي چې ما د الله تعالی دومره بندگی وکړه دومره عبادت مې وکړ دومره درس مې وکړ دومره جهاد مې کړی دی هجرت مې کړی دی په دې باندې نه غولېدل ترک الاصرار علی المعاصی و ترک الاغترار بالطاعت علی رضی الله تعالی عنه وی حسن بصری رحمت الله علیه وی تقوا پرهیزګاری څه ته وی الله تختار علی الله احدا چې ته په الله تعالی باندې بل څوک غوره نه کې بس دې ته وایي تقوا پرهېزګاري الله تختاره علی الله احدا ابراهیم ابن ادهم وای تقوا پرهېزګاري څه ته وایي الله یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا الملائکة فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک عیبا چې خلک ستا په جبه کې عیب پیدا نه کی ملائک ستا په اعمالو کې عیب پیدا نه کی او د عرش مالک ذات الله تعالی ستا په پټه کې عیب پیدا نه کی بس دغه ته ویل کېږي تقوا پرېزګاری او که څوک دا غواړي چې زره ټول خلکو نه لوی طاقت ورشم زورور سړی شم نو اعتماد دیو کې په الله تعالی باندې په الله باندې اعتماد کول ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق عندك مما في ايدي الناس او کته دا غواړي چې ټول خلکو نه مالدار شم غنی شم نو د الله تعالی سره چې څه دي په هغې باندې اعتماد او باور وکړه د هغه څه نه چې د خلکو په لاسونو کې دي د الله سره خو څه دي هغه نه ختمېږي د انسانانو سره چې څه دي هغه ختمېږي امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړي عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه ویل تقوا پرهیزګاری څه ته وایي پای کې وری څنګه سفر کو وې شمرتو واجتهدتو ما وا دا بړې به مې راوهلې پینسې به مې راپورته کړلې کپړې به مې ځان پسې راونغښتلې دې لپاره چې څه شي ته وننښلم او ډېر په کوشش باندې به ووتلم دغه لار نو هغه ورته ویل په ذاک تقوا بس تقوا او پرهېزګاري دغې ته وایي که نه چې د الله تبارک تعالی سره د الله تعالی احکام داسې ومنې ډیر انتهایی په احتیاط سره زندگی تیر کی تر مرګ پورې دغه سلاړ شي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی یو بهترین معنا تقوا بل علما کرام ذکر کړی ده ابن کثیر رحمت الله علیه وی الله یراک مولاک حیث ینهاک الله یراک مولاک حیث ینهاک چې الله تعالی ته ونه ویني په هغه ځای کې چې ته الله تعالی منع کړی د کم ځای نه الله تعالی منع کړی په هغه ځای کې الله تعالی ونه ویني ولا یفقدک حیث یامرک او په هغه ځای کې چرته غیر حاضریونه کې په کم ځای کې چې ته امر کړی چې په هغه ځای کې موجود شه چې په کم ځای کې رته الله امر کړی دی په هغه ځای کې حاضری کوه چرته غیر حاضر نشي او کم ځای کې چې الله تعالی منع کړی نو د هغه ځای نه ځان بچ که بس دغه ته تقوا او پرهیزګاري وایي خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا وصنع کماشن فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى بس دغه معنا په دې شعر کې بیان شوی ده واړه ګناهونه او لوی ګناهونه لري پرېږده او داسې ژوند تیر کله کې انسان چې په هغه ځمکه باندې ګرځي چې هغه ازغیدار بوټي په هغې کې او وړه ګناه وړه مه ګڼه ځکه دا غرونه هم د وړو وړو کاڼو نه جوړ شوي بس دغې ته ویلی کېږي تقوا او پرهیزګاري دغه یوه مسله بله وایو یو انسان غواړي چې زه متقی او پرهیزګار شم تقوا او پرهیزګاری په کومو سیزونو باندې حاصلی اسباب د حصول د تقوا او پرهیزګاری علما کرامو ذکر کړی دی پنځه اول التوحید توحید د الله تبارک تعالی د چا عقیده چې قوي الله تعالی به متقی او پرهیزګار کی قران کریم کې ذکر شوی دا ټول سوره بقره یوشتم آیات کې مسله توحید بیان شوی د بیا اخر کې وای الله تعالی لعلکم تتقون دویم اخذ الكتاب سبب التقوا د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول په دې سره په انسان کې تقوا او پرهیزګاري راځي سورې بقره درې شپېتم نمبر آیات کې به راشي خذو ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون سورة البقره درې شپېتم آیات دریم روجا سبب دی لپاره تقوا او د پرهیزګارۍ سورة البقره کې به راشي یو سل درې اتیا نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون که تقوا او پرهیزګاري ځان کې پیدا کول غواړئ د روجو پابندي وکړئ سورة البقره یو سل درې اتیا نمبر آیات څلورم امتصال د احکام د الله تعالی د الله تعالی په احکام باندې عمل کول د سبب د لپاره د پرېزګاری سورۃ البقره یو سل واته نمبر آیات کې وراشي کذالک یبین الله آیاتی للناس لعلهم یتقون الله تعالی خپل احکام دې لپاره بیانوي چې خلک په هغې باندې عمل وکړي او پرهېزګاران شي متقیان شي لعلهم یتقون سورة البقره یو سل و اتیا نمبر آیت پنځم نفوذ د قانون شرعي نفاذ د قانون شرعي سبب دی لپاره د حصول له تقوا څوک چې د الله تعالی قانون نافذوي د غیر لپاره کوشش کوي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون د قصاص احکامات جاری کوي حدود او قصاصات متقیان او پرهیزګاران بشي سورة البقره یو سل نه نوي نمبر آیات کې وراشي نو دا پنځه طریقې شولې د پاره ده حصول له تقوا او پرهیزګارۍ توحید د الله تعالی د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول روجی نیول د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کول او د الله تعالی قانون نافذول دا بل خبره زده کوي ثمره تقوا ثمرات د تقوا چا کې تقوا او پرهیزګاري راشي نو د هغې به څه پیدي د هغې نتیجه به څه اول النصرة من الله تعالی الله تعالی به سره امداد کوي سورة الانفال کې وراهي راشي نهشتم نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا الله تعالی ول فتح درکړي سورة الانفال نه هشتم نمبر آیت دویم تک تکفیر السیئات والذنوب کم انسان کی تقوا و پرهیزګاری الله تعالی به گناهونه معاف کی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتکم الله برته گناهونه معاف کی دریم معیت خاصه ده الله تعالی الله بر سره امداد وکي الله تعالی بر سره مرګره شي سورۃ النحل کې وراشي یو سلاتشتم نمبر آیات کې ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله تعالی د متقیانو د پرهیزګارانو مرګره دی د الله معیت برته حاصل شي څلورمه پیدا د تقوا او د پرهیزګارۍ الله تعالی به د دنیا د غمونو او د آخرت پریشانه به الله تعالی ختم کی سوره طلاق کې وراشي دریم نمبر آیات دویم نمبر آیات دریم نمبر څلورم نمبر پنځم نمبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب د دنیا پریشانه او غمونه به ختم شي مصائب د آخرت به ختم شي پنځمه فائدہ شپږم پیدا د تقوا او د پرهیزګارۍ دا ده د متقی انسان اعمال الله تعالی قبلوي چا کې تقوا او پرهیزګاري الله تعالی عملونه قبلوي سورة المائده کې وراشي انما يتقبل انما يتقبل الله من المتقين ویشتم نمبر آیات د سورة المائده کې وراشي په واقعیا د او دو یایم نمبر آیت کی تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا چا کی چې تقوا او پرهیزګاری الله تعالی وای د جنت کور مونږه غیله ورکو الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو کې تقوا او پرهیزګاری پیدا ک الله کوم اسباب چې د حصول له تقوا دی او پرهیزګاری دی الله تعالی دغه په مونږ کې راواله اخیره خبره علامات د تقوا مونږ ته به څنګه پته لګي چې مونږ متقیانو پرهیزګاره یو او که نه یو د دې علامات علما کرام بیان کړي سلور علامی دي د تقوا او د پرهیزګارۍ چې چا کې دا شته که نشته اول الصبر علی التکالیف والمشاکل د الله تعالی په دین کې کم مشکلات را دي کم تکالیف را دي په هغې باندې صبر کول که چا په دې باندې صبر کاو استقامت یې کاو بس دغه انسان متقی او پرهیزګار دی دویم علما کرام لیکلي دي والرضا بالقضاء والرضا بقضاء الله تعالی د الله تعالی په قضا باندې راضي کېدل بچی دی شهید شو ورور دی شهید شو خاوند دی شهید شو بس د الله تعالی په قضا باندې راضي کېدل غریبي بس دا څومره څه چې الله تعالی درکې په هغې باندې راضي کېدل دا علامه د تقوا او د فرېزګارۍ ده دریم شکر و نعم الله تعالی دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول الله چې روانې کم نعمت کړی دی د هغې شکریا ادا کول دا علامه د تقوا او د پرهېزګارۍ ده څلورم والعمل بکتابه تعالی عمل کول په قرآن کریم باندې د چا چې په قرآن باندې عملی نو دا علامه ده چې دغه انسان متقی او پرهېزګار دی بس مونږ او تاسو له سوچ کول پکار دي چې مونږ او تاسو له متقیانو د پرهیزګارانو په زمره کې یو او د هغې په ډله کې یو که نه یو که نه یو الله تبارک تعالی دې په مونږ کې تقوا او پرهیزګاري راولي او که یې نو الله تبارک تعالی دې زیاته کړي الف لام میم الله تعالی عالم دی په معنا د دې باندې ذالک الکتاب او دغه کامل کتاب دی لیکل شوی کتاب دی جمع کړل شوی کتاب دی لا ریب فی کامل کتاب ذکر چې شک شبهات پکې نشته لري یا هر کله چې کامل کتاب د الله تعالی نو هیڅ قسم شک پکې نشته لري هدل للمتقین هدایت دې لپاره د متقیانو شک پکې نشته لري ځکه چې هدایت دې لپاره د متقیانو د پرهیزګارانو لپاره یا هدل للمتقین هر کله چې په کتاب د الله تعالی کې شک نشته رینو ثابت شوه دا خبره چې قران کریم هدایت دی لپاره د موحدینو لپاره د متقینو لارو ته داخی